بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد په دې خبره اتفاق دی چې حربي کافر باندې اسلحې خسته خرڅول منع دي ښه او دې تعلقاتو پر قاعده یو دوه قاعدې مو لیکلې دي یوه دا چې هغه چا سره تعلق ساتل جایز دي چې چا سره د تعلق ساتل شریعت محمدي علی صاحبه الصلاة والسلام جایز کړی وي که نه وي جایز کړی نو بیا نه دی جایز او دی طرف ته سیکولر معاشرتی قانون کې خو د پابندي نشته کنه شریعت پابندي نشته هغه کې یا د سیکولر عدالتي قانون پابندي دی کاغه پابندي نه ورته کوم ځای کې ازادي وي نو هغه ځای کې بیا خپل منځي رضامندي حاکم دی ها مغه بیا دغه د پر قانون دی همدارنګ چې کوم حد پورې جایز کړی وي هغه حد پورې به جایز وي نه یو خو د جواز حد وي کنه یو یو تعلق یو تعلق کوم حد پورې جایز ده مغه حد پورې به ته جایز غنې مثال په تور ته خپل مور خور ترور لور دوی سره تعلق خو جایز ده خو د خپل حدود دي خځه سره تعلق جایز دی داغه خپل حدود دي کو حکومت حدود پورې ښځې سره تعلق جایز دي هغه حدود پر خو بیا خپل خور مور ترور دوی سره تعلق نه لري جایز کنه نو حد درته شریعت مقرر کړی دی کاغه معاشره کې وي که معاشرتي احکامو کې وي که سیاسي احکامو کې وي که شخصي احکامو کې او په کومه طریقه چې جایز کړی وي په هغه طریقه به جایز وي یعنی طریقه د جواز نه جواز خبره بن شریعت نه رخله حد بن شریعت نه رخله چې کوم حد پر دی او طریقه بن شریعت نه خلک په کومې طریقې دی د درې وړ دویم کوم تعلقات او معاملات چې د بهمي او خپل منځي رضامندي په وجه جایز کیږي د یعنی څه تعلقات دا سین دي ښه اسلام کې هڅه نه دي خبر نه تاسو دکان نه شو اسلام کې څه تعلقات دا سې دي هغه د بهمي رضامندي په وجه باندې جایز کیږي وره پر نجایز وي کله چې باهمي ورباندې سړی راضي شي بیا جایز شي مثال په تور بیع و شرا دی کنه چې هغه باندې زه او ته سره کله راضي شو بس بیا هغه دی ته راضي دی ورکې کنه قرآن بیان کړی دی همدارنګې د ما مال د ته دغه خوړل نجایز دي خو کله زه ته سره راضي شم به فورا ته هغه جایز شي هغه ته سره زه راضي شم کنه مثلا داسې څه نور شونه دي البته کوم ځای کې چې اسلام کې د خپل منځي رضامندي په واجب نه کوم شی جایز کیږي نو هغه خپل منځي رضامندي حاکم اعلی نه دی شمرل شوی ښه خپل منځي رضامندي ته یو محدود واک د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه د شریعت طرف نه د اسلام طرف نه ملاو شوی دی نو هغه خپل منځي رضامندي کومه دی هغه بذات خود محکومه دی د الله او د رسول لکه څرنګه سیکولرزم کې خپل منځي رضامندي محکومه ده د انسان د انسان د حاکمیت اعلی کنه انسان حاکمیت اعلی دی سیکولرزم کې صحیح شو نو دغه شبهات څوک ذهن ته درونه چوي خپل ذهن ته دار نشي سیاره خپل منځي رضامندي خو مو تردید کوو کنه به دې ځکه خو اسلام کې خپل منځي رضامندي وروتله او اکثر سیکولر خلک چې کله ته متاثر کوي خپل سیکولر یو حکم نه نو اسلام کې داغه مشابه یو حکم راو بسی هغه حکم به محدود وي او یو شی پر محدود وي او کوم سیکولر خلک دا غوړي چې هغه حکم شامل شي هر شي ته هر شي ته شامل شي نو په دې واجه بیا هغه ته په دې پوه نه وي چې د اسلامي کوم حکم دی د یو خاص شي ته محدود دی او دومره پراخي ورکې نشته نو په دې ته پوه نه وي دی واجه نه ته هغه نه متاثر شي فورا هغه نه څه شي متاثر شي مثال په تور باندې چې لاندې غونې خبره د یو کاس کوي چې د لاس پرې کول نشته دی کنه ځکه څه غریبانه دی او بیا ته هغه بیا خپل ځان ته ګټه نشي کوي هغه بیا نورې غلې کوي که نه یو خو د عقل سره د خبره ور برابره کړي بل د ته وي چېرې عمر درانو کله د قحط والا زمانه وه که نه خلکو لږونه مړېدو نو هغه وخت کې د لاس پرې کول بند کړي اوس ته سره پوه نه شې څه سرسري غونه د تا دماغ پرې خبره تېرېږي ښه که ته سم سوچ ورته وکې چې د الله بنده هغه کې قحط سلی دی او لګونه مړول دی او د ځکه داسې غریبانه دی وې چې یاره ورځ کې دوه ټیمه درې ټیمه خوراک خو بالکل ورته ملويږي خو دوه راځي چې الو ورته ملويږي دال ورته ملويږي یا سبو ورته ملويږي کنه صحیح دی او نور ټیکاله خام ملويږي وته صحیح دی نو دا غریبانه وا غریبانه څنګه د سمایا هو قحط سلی دی سره هیڅ شان نه وکنه نو واخو استراری حالات وکړه د خنزیر غوخه خوړل نه جایز شي د مردارې غوښې خوړل جایز دي کنه نو په دې واجه دې خبرو نه څه مو دوکان شو لکه دا خبره تاسو اورېدلې وي کنه چې روس کې خلک دا خبره یادوي مو ته صحیح تحقیق د دې نشته چې روس کې خور مور خلکو جایزه ګڼله کنه ورور سره یې وي خور مثلا واده کول او خور سره ورور کول واده څه خو بس مثلا تعلقات یې سره قایمول نو دا خبره اگر که مو ته تحقیق د دې نشته چې دا خبره باندې څه واکه نه مثال په توګه حقیقت کله کله سړی خپل دشمن په باره کې جذباتي شي جذباتي فیصلې په کار نه لري خو که دا خبره وی او که نه وي خو دا خبره د سیکولرزم د اصولو مطابق ده ځکه چې سیکولرزم کې هیڅ قسم زړو اصولو ته څه خاص حیثیت نه حاصل هغه کې حیثیت څه کله حاصل دی د انسان خواهش ته حاصل دی دا یو شول انسان اصل خواهش ته حاصل دی ښه نو اوس د انسان د خواهشاتو کې به تقسیم کړل که چېرې د انسان د شخصي خواهش وي او په اجتماعیت څه اثر نه غورځوي نو بس بیا خو هسې ورته جایز ده کار یعنی دویم کس شخصي کار رخته ته دویم کس شریکول ورکه هغه نشي دا ضروری نشي که بیا معاشرتي کار وي معاشره کې وي نو بیا ورته شرط خپل منځي رضامندي ده که بیا سیاسي یو قانون خبره شي نو بیا ورته شرط اکثریت ده چې اکثریت پاس کړی وي یا قانون به وي کنه کوم قوانین چې اکثریت پاس کړی وي هغه نه چې کومه خبره بهر شي بس هغه خپل منځي رضامندي سره جایز کی اجتماعي کارونو کې کله اجتماعیت نه بهر شي نو به شخصي ژوند ته لوړ شي خبر هغه بیا چې خپل مرزي نو چې کله خپل منځي رضامندي سره هر شی جایز کیږي نو بیا یو سړی خپل مور سره خور سره مغه تعلقات ولري چې کوم خدي سره لري نو که په دې یو دوه کسان سره راضي شو مور او زوی راضي شولو خور او ورور راضي شولو کنه نو دا کېدای شي سیکولر قانون کې د دې خڅه پابندي شته نه اصولا نشته د دې پابندي البته چې کومه پابندي دی هغه پابندي دوکان نشو ا پابندي امریکا کې کېدای شي ا پابندي پاکستان او افغانستان کې کېدای شي روس کې کېدای شي ښه خو هغه پابندي وجه بله ده هغه پابندي وجه دا ده چې په هغې پاب... هغې پابندي ته اکثریت ووټ ورکړی دی هغه پابندي ته اوس چې کوم اکثریت ووټ ورکړی دی هغه د هغې پابندي مقابله کې ازادي ته ووټ ورکړي هغه پابندي فورا لرې کېږي مثلا اوس پورې هغې پابندي ته دا ووټ میلاو شوی د یورپ او امریکې کې که نه چې یاره مور سره خور سره دې سره به هغه تعلقات څوک نه ساتي کوم قد سره ستي نه دا ووټ په واجه دی ښه په دې واجه نه چې دا شی ناجایز دی یا دا زړو معاشرو کې کا اسلامي معاشره وای که د زړو مذهبونو ولا معاشره وای او کې دا شی ناجایز وو یو شي ته بغیر د دغه اصولو نه څه د کوم جمهوري اصول دي یا معاشرتي اصول د سیکولرزم دي يا د سيکولرزم شخصي اصول دي دي اصولو نه علاوه په بل يو اصل يو شای نه ته نه جایز کوای شي نه جایز کوای شي خالص په دغه اصول به جایز کوي او په دې به نه جایز کوي دا خبره ته بعید نه ده د معاشره په باره کې کوم خبره مو دي دوره کې روانه کړې لکه پاکستان او افغانستان غونې ملکونه چې کوم د اسلامي دولتونو یا د اسلامي ریاست دوا کوي او هغه خپل څه نه څه معاشرتي احکامو کې تاته دا خبره ثابت کوای شي چې یاره د پلانای معاشرتي حکم وګوره د مو اسلامي دی څه شی دی اسلامي هم دی نو هغه خبره نه ته بالکل دوکا نه شي دوکا ځکه نه شي چې اصل کې هغه اسلامي وي نه کچره پاغه واجه یو معاشره اسلامی کیدای شي څنګه چې اسلامی احکام باندې نو بیا د امریکای معاشره اسلامی ذکر چې دا دا خو یو اسلامي حکم دی کنه چې خور مور سره هغه تعلق نشي ساتلای چې کوم خاص سره د سړی دا خو اسلامي حکم دی کنه بیا ته دا څنګه لشي چې امریکای معاشره اسلامي ده نو مکمل خو د مو دغه معاشره چې کوم دغه حکومتونو لاندې دي دغه دولتونو او دغه ریاستونو لاندې معاشري دي خو مکمل تور باندې اسلامي اچ نه دي څنګه چې اسلامي احکام دی ورګي خاص څنګه چې اسلامي احکام دي نو څنګه چې باندې دا ته اسلامي نشي ګرځول لکه څنګه د یورپ او د امریکای معاشره اسلامي نشي ګرځول یو ده دویمه دا چې لکه څرنګه یورپ امریکې کې څه نه څه معاشرتي احکام نافذ دي او هغو اسلامي احکامو سره مشابهات شته دی خو وجه بدله وجه ځکه بدله چې هغه احکام په دې وجه نه دي نافذ څه د اسلام احکام دي بلکې په دې وجه نافذ دي چې هغه ځای کې اکثریت د هغه نفاذ ته ووټ ورکړی دی صحیح دی نو بیا سیکولر شوله خبره سیکولرزم ته ودا ځکه چې اکثریت یې دي خو جمهوریت او جمهوریت د سیکولرزم هم رکن دی او بل دا چې د ځکه مسلمانانو کې دغه کیسه مسلمانانو کې دوه کیسې او اردو ته سوچ وکړي یو دا کیسه لري چې اکثریت دغه خلاف ووټ د کوم معاشرتي اسلامي حکومت دغه خلاف اکثریت ووټ نه ور کړی او دویمه کیسه دا چې هغه د اوله کیسه واجه ده څه مسلمانانو نه نور دین خو خاتم شوی دی مسلمانانو کې الا ماشاءالله کنه سیاسي تور باندې خو مسلمانان بالکل خاتم شوی دي لک خل پاتې دي هغه سیاسي تور باندې د اسلام غلبه غوړي خو معاشرتي تور باندې مسلمانانو کې ډیر حد پر دین پاتې دی دا وجه نه دغه د وټونو ولا او دغه د حکم سیکولر حکمرانان هغه مسلمانان نه یریږي د مسلمانان د مخ خلاف راوچات نشي دی وجه نه هغه معاشره کې کوم اسلامي احکام دی هغه ډیر چړي نه ډیر نه چړي البته د هغو اسلامي معاشرتي احکامو خلاف غه شروع دی ده جد و جهد کوشش شروع دی هغه څه طریقې سره د مسلمانانو ذهنونه ورته بغیرته کی او که کله د هغه خلاف احکام نافذ شول ملک هغه خلاف سیکولر معاشرتي احکام نافذ شي نو مسلمانانو باندې خاص غیرت ونه کی ا کار شروع دی مسلمانان پرېږده هغه یورپ امریکا کې شروع دی یورپ امریکا کې کم از کم دوره څنه چلی شاه معاشره کې د پاتې و چېره نرینه نر سړی نر سړی سره واده ونه هم جنس پرستی څه دی ورته نر سړی نر سړی سره واده بلکې خځه خځه سره واده لا حول ولا قوت الا بالله کنه نو خځه خځه سره واده او نر نر سره واده دا غا د یورپ خلکو کې څه نه څه مذهبي لیشاور کې پاتې و زړه د زړو معاشرو نه څه غیرت لیشاور کې پاتې و دی وجه د یورپ خلکو د خلک د شې نه منل د امریکای خلکو نه منل خو ورو ورو د یورپ یو یو ملک دغه شی اوس نفیس کوي ډیرو ملکونو کې د همجنس پرستی ته اکثریت ووټ ورکړی دی او نافذه شوی دی صحیح نو همدغه شی روان دی دې کې کوم د اسلامي ملکونه ورته ویلی شي دغه ملکونو کې دا شی روان دی یعنی اگر که معاشرتي طور باندې په ظاهر یو اسلامي حکم وي خو هغه داغه اسلامیات یو خودي سره خاتم کړی دی ښه اصل کې داغه د نفاذ اصل واجه په اصل په دی واجه نه لري نفاذ کړی چې دا اسلامي حکم دی په دی واجه نفاذ کړی دی چې د اکثریت وړور کړی نو دا سره د دې چې په ظاهر یو اسلامي حکم دی دین یو جمهوریت حکم او سیکولر حکم جوړ کړی دی صحیح دی نو یو خو هغه اسلامیت ورنه وخلل ښه دویم دا چې دا ظاهري شکل چې کوم د اسلام دی د دې ختمولو لپاره کار شروع دی د دې لکه اوس دا خو یو حکم دی اسلامي دا نور نافذ شي او دا نور ترقی وکي د دې پر هیڅ قسم کار نشته د دې پر هیڅ قسم کوشش نشته ښه دغه طرف مکمل وچته د وبو یو څاک ورته نه ملويږي هر ورته نه ملويږي یو وبو څاک دی ونه ته نه ملويږي ښه څه د ترقی وکړي هغه طرف نه د دې ختمولو لپاره چې د خلکو ذهنونو کې د شای خاتم شي نو د لپاره په مختلفو طریقو کار شروع دی هغه کې یو میډیا دی او فحشي د جهان څخه کومه شروع دی هغه فحشیات دی همدارنګه کلونه دي همدارنګه بیا دغه شای کوم دی د په ټي وی ګانو په انټرنیټو او په رېډیوګانو او رسالو او اندرنګې بارونو مختلف ذرایو سره دغه شی شروع دی د مؤسسو په ذریعه دا شی شروع دی د دې تبلیغ شروع دی او چې کوم ماحول ورته دی حکومتونو جوړ کړی دغه ماحول په ذریعه چې کوم د بازارونو ماحول دی کوم د کلیو ماحول دی د کورونو ماحول دی دا ټول دشي تا جوړ کړي دي څه د معاشرې نه د اسلام څه نه څه معاشرتي احکام کوم دي څه خالص نمای د اسلام پاتې را نمای ورکه شي او تاسو دا څه ونیو څه نما د دوی په ځان بد نه لري نما هم په ځان بد لري خالص نما لکه اوس د پاکستان نما داري چې اسلامي جمهوریه پاکستان کنه اسلامي جمهوریه پاکستان نو دا اسلامي نوم خالص د ام کیو ام ولا دا مطالبه کړي او څه عوامي جمهوریه پاکستان نوم وربنې کېښله شي د اسلامي نوم ونه لري شي خالص نوم لري شي یو خو دا د دا د دې دلیل دی چې خالص د اسلام نوم نه د دې خلکو نفرت دی بل د دې دلیل دی چې څه نه څه خال په داسې راوچات شي چې هغه به چې نه د اسلامي نوم څه ورسره وي نو بس په اندی د مسلمانان غیرت ټول په اندی مشغول شي او اصل اسلام به خالص په دې نوم البته دوره خبره ثابته ده چې نوم نه نفرت دی خالص نوم نه نو هغه څه نه څه اسلامي غیرت کوم پاتې دی اخ پسې دغه شونه لګیدلې دي دې شونو سره سره حکومت لګیدل بیا که حکومت څه نه څه کوم ډار دی هغه ډار یو طرف ته حکومت ډاریږي خپل معاشره کې کوم مسلمانان دی هغه نه یریږي چې دا د مو خلاف نشي و هر د وټونو والا لیډر یریږي که زه د اسلامي حکم خلاف وکم به خلک مو ته ووټ نه راکوي صحیح دی هغه اصل کې خپل وټونو غم وړی خو بل طرف ته ملل متحده طرف نه امریکې طرف نه دی خلکو طرف نه وربنه هغه شروع فشار شروع بیا مغه فشار هغه خپل قوم ته وضیح کوي وګوره په دې دی واجو مو باندې دا فشار دی چې یاره دا حکم منر نفذ کړه دا نفذ نفذ کړه خځو باندې پرده د دې خپل پابندیان دی هغه کې کنه ام جنس پرستی ته اجازه نشته د دې خپل هغه طرف نه پابندیان دی وکړه دا پابندی لرې کړله هم جنس پرستی ازادي دې ورکړله بیا ته ته خپل هغه ملويږي په دې باندې نو داسې خاص غونه حیثیت ته درکول کیږي نو داسې ټول د دې خلاف کار شروع دی د دې تایید کې کار بالکل شته نه د دې تایید ولا چې نه مکمله وچه دی او بل طرف نه بس هر قسم کار د دې ختمولو لپاره شروع دی کنه یو طرف ته یوې ونې ته د یوه ذرې اوبه نه میلاویږي او بل طرف ته د هغه وچولو لپاره هر قسم بندوبست کیږي پاسه نه ورباندې ګرمي وي کوز طرف نه ورته ورونه بل کړي وي چې هغه ولې وچ شي او ونه وچه شي نو هغه بیا چېرته پاتې کېدای شي دې خبر ته لږ سوچ وکړو دې خبرو نه متاثر نه شو د کوم تاسو په ظاهر دې معاشره کې څه نه څه پابندیانې ګورو که نه نه هغه پابندي څه حیثیت نشته د هغه پسې د جهان لګېدلی د مکمل دنیا دغه خلاف کې لګیا دی او دا معاشره ورته خرپوي نو معاشرتي احکامو کې دغه بس اصل بنیادی کیسه خو تاسو ته مو وکړله چې بنیاد اصل کې ورکې شریعت او دغه مقابله کې کومه د دوی خپل منځي او بهمي رضامندي د دغو دوو سره مقابله ده د سره بیا مو یو بل خبره نن دوکه کی اکثر کله ته احساس کمتری کې راشه ته بیا د خپل اسلام کوم دی دا بیا هغه سره سماوی ده کفر سره سماوی او ته په ځان پیږی نه مثلا ډیر تبلیغ والا ونه ته تاسو کې جهاد والے نه کوي نو هغه یې چیرې خو ته جهاد کوو د کافر مو مړو بیا مو هغه ځای کې تبلیغ نشو کولای کنه هغه ځای کې تبلیغ نشو دی مطلب دا چې هغه ځای کې تبلیغ کوو په څه شي په کومه سودا کوو کافر سره خپل دي سودا خپل ځین کې کړی دی اگر که کافر او د سره څه یل نه دي په دې سودا کوو کنه څه جهاد ته پرېږدو نو جهاد ته ورته خپل پرېخله که څوک وی چې یاره د کافرو کوم اسلام د اسلام محدود احکام ته اجازه ورکړی دی ازادي ورکړی دی دکې فایده دی ځنه خلک موږ نه خلک چې نه دکې نقصان دی هغه نقصان غړ نقصان دا نه دی چې یو فرضیه ته باندې په خپل پرې خلاله سره د کافر چې یلی نه دی ته په خپل خپل ذهن کې دغه سره سودا وکړه کافر سره ته بس جهاد نه کوم کوم خپل تبلیغ ته پرې دی ا تبلیغ هم چې تبلیغ د محدود احکامو تبلیغ صحیح ده نو ځنه داسې خبرو نه خلک متاثر کیږي مثال په تور باندې واندي خبرو باندې د داسې مصلحت پسند خلکو نظر وي څه کومه لګه موثره غونې خبرې وي دین طرف تور کی خبرې مثال په تور باندې دا د سیکولر معاشره احکامونه یو غټ حکم دا دی لکه څنګه بیان کو بنیادی حکم څه بس په کوم شي دوه کسان سره راضي شول هغه شی جایز کی نو اندی لحاظ سره که دوه کسانو سره زنا وکړه لګن نو بس هغه فورا جایز شول هغه رضامندي ورکه حاکمه ده نو جایز شول اكون ځای کې زده ممنوع یا د ممنوع ولا کیسه هم درته وکړل چې هغه والي چې شو اجنه ممنوع دی هغه بیا سیکولریزم نه نه وځي او دغه خلاف کارون شروع دي دې خبره ته چا دوره نظر نه وي که نظر وین د دې اثر ختمي کې د بل خبره سره هغه ده څه مثال په تور کته یو سړی ته د اسلام دعوت ورکې او هغه دی دعوت وریدلو به راضي وي نو بس ته به دعوت ورکوي شي هغه ته ور دي کډر غټه فائدہ ډېر خلک مو اسلام نه متاثر کړل دی وځي نه اگر کاغه د زنه ولا کیسه وي خو مو خیر دغه برداشت هغه بغیرتو بدون کې رولو خو د خلک اسلام طرف تر وړ دغه مصلحت ته وګوري نو خبر ور سره مکمله ګډه وډه شي تاسو مطلب پیګو نو د سره صرف ته دعوت نه جایز کیږي دعوت یو محدود غو نه جایز کیږي هغه اسلام ته خاص پیدا نه رسوي هغه ځکه اسلام ته کوم نقصان ورکړي هغه نقصان ته ور سره برداشت کوي نو بس ټمیټک ته ور سره بغیرته کیږي الله دې ټول وساتي واندې ځکه بس ته د اسلام و د اسلامي معاشره و د سیکولر معاشره فرق دي ځای کې درته معلومیږي ته مثال په تور یو اجنبي نر سړی بل اجنبي خدي سره زنا ورکوي دوړه څور به رضی شي که دوړه رضی نه وي بیا زنا بل جبر دي ته زنا وشول نه هغه ته به سزا ده او که زنا بل رضاوي نو بیا بیا مشکل نشته نو دغه خو د سیکولر معاشره حکم شول هغه ځکه اسلام ورکه پابندي لګوي اسلام دي دوړو ته هیڅ تاسو سره نکاح وکړو کنه ګوره د دوړه سره خپل منځ کې رضی دي دی باوجود نکاح ورکه شرط دي باوجود دي کې مہر دي دی باوجود دي کې والد دي او دی باوجود دي کې چې دي ګوایان دي کنه دا ورکه شرطونه دي کنه نو دینه معلومه شوه چې اسلام کې هر یو شی د خپل منځي رضامندي په وجه نه جایز کیږي څه څه شو نه جایز کیږي نو هغه اسلام لاندې دی ښه سیکولرزم لاندې نه دی بل د معاشره کې لکه معاشره بنیاد خو تاسو ته مو در وخیل څه خپل منځي رضامندي د دوی د معاشره پیګو په مطلب خپل منځي رضامندي یو داسې شان ته حلالوي چې ټولو مذهبونو حرام کړی وي اسلام حرام کړی خپل منځي نه رضامندي په واجب نه یو دات شیان حرام کیږي چې هغه ټول مذهبونه او اسلام حلال کړي مثال په تو او د خپل منځي رضامندي خو اصل بنیاد وګرځي ده کنه خو خپل منځي رضامندي کې کله کله څه نه څه فائدہ وي اسلام ته او څه نه څه نقصان وي کفر ته مثال په تور ا خبره من درته وکړله چې ګوره اسلام ته څه نه څه فایده وي هغه نه متاثر نه شي اندی واجب ان چې څوره د نوې کفر مو ته داخل شې په اندی لار را داخل شوی هغه نه ته متاثر نه شي چې کوم څه نه څه نقصان کفر تر سوا شي په مغه لار هغه نه متاثر نه شي ان یو پزل سوچ ته هغه سره کفر ته نقصان نه رسیږي دوره ډیر خالص حالت دوکې د فرا خبره ده هو مو طرف نه خدا خبره ده خو کافر طرف نه خو بیا د دې خبره الټا ده کنه اخو هغه لغون اسلام ته کومه فائدہ رسیږي هغه نه پریدي کنه ان پریدي کنه الا غونه کفر ته ونه کوم نقصان یا نه پریدي کنه خاص تور باندې نه وی سیکولرزم ته نه وی کفر ته دی واجنه هغه هر طرف نه دا کار شروع کړی دی خپل منځي رضامندي باندې خو یو شای جایز کیږي، خو د خلکو ذهنونه مو داسې جوړ کړو څه خپل منځ کې خپل منځ کې یو داسې شي باندې راضي نه شي څه هغه یو اسلامي شی وي کنه مثال په طور مو یو سیکولر معاشره کې پاتې کیږو که چیرې که الله نه وکړي ته مو پاتې شو نو هغه معاشره کې ما اسلام سره مینه ده زړه نه منه لري تا اسلام سره مینه ده زړه نه منه لري نو زه ته کلان څه تعلق سره ساتو ما زه ته د اسلامي عقیده په واجب نه داسې شي باندې نه راضي کیږو څه هغه غیر اسلامي وي همیشه څه کو په اسلامي شي راضي کیږو لکه اوس دا شی شته کنه سیکولر معاشرو کې کابل کې اسلام آباد کې قاهره کې کنه سیکولر معاشري دي کنه د سیکولر معاشرو کې خلک پاتې کیږي او دوه نرینا په دې سره نه راضي کیږي عمومي خبره کو کله کله یو نیم کیسه بل مثلا عمومي تور باندې یو نرینا او بل خزه سره نه راضي کیږي په دې خبره څه بغیر د نکاح غوښ باندې تیر یعنی اسلامی نکاح کول غواړي کنه یا خو الله نه ویریږي ورکه یا د معاشره هغه اسلامی دباو دور ده دی کم از کم دی حکم له سره شرمېږي شرمېږي کنه خپل خاندان نه شرمېږي نور خلکو نه شرمېږي شرم د واجب نه د څه کار نه کوي کنه سره د دې څه هغه کې وته د اجازه تور کړی شوی وي دا سیکولر معاشره کې او دوی د سیکولر معاشره قانون مطابق دا کار نه خپل کی قانون مطابق دا که زه دوړه پر دوړه په دې راځي چې مو د مو نکاح وشي لوړه په دې راځي ته مونږ کوو خو هغه فائدہ بیا یو اسلامي حکم نافذ دی کنه صحیح دی نو دوی د دې پر کوشش شروع کړی دی د کافرو یو خو د ته دا لکه کوشش په میډیا او په د نور کومې ذرایم د ته یاد کړلو د او د حکومت کومې ذرایې دي دا ټول د طرف ته کار شروع کړی دی چې د تا کومه رضامندي دی دا دغه رضامندي کې کوم اسلام دی دغه غنوزي ده ذهن ندوزي لکه څنګه سیاسي تور باندې د تا ذهن نه اسلام وتلی دی همدارنګه دې معاشرتي تور باندې هم د تا ذهن نه اسلام وځي سیاسي تور باندې د اسلام وتلو یو مثال شته علامه اقبال یو شعر کې ویلي دي مطلب یې ته بیان کړي تر دا دعا کوې ستا تمنا پوره شي ته دا دعا کوې ستا تمنا پوره شي او زما دا دعا ده ستا تمنا بدله شي ته سره دا تمنا بداله کې بداله د کومه تمنا تر ته برابر نه نو دا خو علم اقبال اسلام په تور باندې متحد دي چې تاسو کومه تمناونه کوو د تمناونه بیکاره دي کنه مثال په تور باندې څوره اسلامي ملکونو ولا مرتد حکمرانان دي او که دغه پارټیان دي او شعوري دي او که غیر شعوري دي هغه ټول داسې یي چې یاره مو د مو حکومتونه کوم دي دا یورپ غونډه جوړ شي د دې پر دعاګانې نه کوي نو دا تمنا دی کنه دی نو موږ ته دا تمنا بنیادی غلط رې څه بدل شي نو د سیکولر معاشره چې کوم خلک مو کې غاړي کنه چې کوم خلک د غاړي څان تشیع الفاحشه فی الذین آمنو کنه دغه خلک دغه دعا کوي یا دغه شی غاړي چې د موږ د تمنا بدل شي د کوم مخبل منځ کې یو اسلامي حکم منه راضی کیږو دا شی بدل شي اسلام د مو معاشره نه بالکل کوچ وکي وزي ښه الله دې نه وکړي دې وجه نه د اسلامي معاشرې جوړولو باندې او هغه کې چې کوم ځای کې سروای پیدا شي دغه بندولو باندې انتهایی زیات کوشش پکار دی چې کم از کم هغه سیاسي تور باندې خو مو دې حد ته رسیدلی یو د معاشره خو مو باقي پاتې شي که نه چې کوم حکمونه ورکې دي او ورکې باقي پاتې شي چې کوم نشته ورکې هغه ورکې پیدا شي